د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی دی فرمایي زه ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو چې ناستو ما نو بنی تمیم دا یو ډېر مشهور قبیله ده دارالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حال احوال وسو په دغه مابینځ کې پیغمبر علیه صلات وسلام لره د یمن څخه هم یو وفد چې دی هغه رالی و هغه بني تمیم ته هم پیغمبر علی السلام و فرمایل خوشخبری چې داغه قبول کړي بیا غو ته مطلب خبره وسوله بیا دغه د یمن چې کوم وفد رالی و هغه تم پیغمبر علی صلوات و سلام دغه خبره وکړه بیا د خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله موږ ستاسو دا پوښتنه ولې نسألک عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء پښتنه جنې وسو چې یا رسول الله د دې دنیا سمخ کې څولو د دنیا سمخ کې څولو پیغمبر علی صلوات و سلام ورته و فرمایل چې د دې دنیا سره تر هر څه مخکې چې دی هغه الله ونو د الله عرش چې دی هغه پر اوبو باندې و اوس خبره دار علی عزیزانو چې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د دې مځکو د اسمانو سره مخکې الله رب العزت چې دی هغه اوبه پیدا کړی وي پښتنه جنې وسوله چې پر دغه او بو سمخ کی خبره څنګه ولا د الله رسول فرمایي د الله عرش دی هغه پر او بو باندې وو او به دا معنا نه چې دغه اوسما او تا پر مځکه باندې ناشته دا رقم د الله عرش دی هغه پر او بو پروت یا دا معنا نه ده معنا دا ده د مځکو د اسمانو د پیدایش څخه مخکې الله او به پیدا کړي ولې د هغه څخه مخکې عرش دی گویا تر عرش لاندې او به ولې نو دا معنا سره چې عرش دی هغه پر او به باندې بیا هغه او به دا نه چې د ازما اوستا و سمندر دی نو دغه سمندر ولو اوس په سړی وایي چې یاره دغه عرش پر او به باندې وو دا او به پر چش باندې ولې خبره داسې ده د الله ذات چې دی دا د عقل سماورا دی دا د عقل سپاخوا خبرې دي زما او ستا عقل ډیر محدود شی دی د الله و ذات زما او ستا عقل داسې دی لکه و ټول دنیا ته دغه د مځکه نه ده د دې خاورې یوه ذره و ټول دنیا ته څه حیثیت لري بلکې زما او ستا عقل د دې یوې حصه چې ما در وښوله کربه مې سم نه ده و الله رب العزت ته د الله ذات دومره عظیم دی او دومره لوی دی د انسان عقل نشي پسې رسېدلی ګوره الله مځکه او اسمان پیدا کړي دي زما او ستا عقل دا وای اسمان ډیر لوی دی مځکه ډیر لوی ده لمر ډیر لوی دی سپوږمۍ ډیر لوی ده او ستوري پلانې نو خو معلومه دا سو چې زما او ستا عقل ډیر کښنی دی دا الله رب العزت و ما او تا ته راکړي چې په دې کې به ما او تا د الله پابند یو ما او تا به د خپل الله چې دی دا د خپل عقل مطابق نه تلو یاره چې عقل خدا وای نو دا څنګه خبره سو یا یا عقل چې دی هغه د شریعت پابند دی او شریعت چې دی هغه د الله له جانبه یو قانون او موتا تر کول سوی دی نو که سړی دا وای چې یاره دغه د الله عرش پر اوبو باندې و اوبه پر چیش باندې ولې اوله خبره دا ده چې دا عرش پر اوبو داسې تکیه نه وکړي لکه ما او تا چې پر مځکه باندې ناشت دا یو دویمه خبره دا ده چې ما او تا دا خبره وکړو یا عقل دا ووایي یا د دین دشمن دا خبره وکړي یا سړی ته سوال ور وګرځي چې شنو دا اوبه پر چش باندې ولې خبره دا ده چې دا اوبه ما او تا خامخا لازمي د پرویشي باندې کوو نو دا مځکه چې دا ما او تا ور باندې ناش دا پر چش باندې ده یا یوم ځکه د بیا بل د بیا بل د بیا بل د چې دا اوم ځکه ما او تا یادو دغه ځکه پر چش باندې ولاړه ده نو کله دې خبره ما او تا جواب پیدا کړي بیا به د هغه وبو د پاره هم یو جواب پیدا کوو دا ټول خبره د الله پر قدرت دی پر قدرت د الله قدرت چې دی هغه دا ټول شان دا شد اسمان پر چش ولاړ اسمان پر غرو لاړ دی اسمان ته الله پلران ور کړی دی ستنې ور کړی دی دا غسی مطلب الله رب العزت پټ ملائکه ورته درول چې اسمان درولې دی یا د الله په قدرت باندې ولاړ دی دا غره کم دامځکه هم د الله پر قدرت دی هاغه تر عرش لاندې چې کوم وبوي هغه د الله پر قدرت باندې وي صحیح سلو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا عرش نه دی عرش دا اوم ځکه و اسمانونه وستر ولار سم مشرق مغرب شمال جنوب د ګوت یو چلی دی چلی دا راواخله دغه مځکه پر سر یک شیر ده د هغه مشرق د مغرب تر شمال تر جنوب د اسمان سره د چلی چې شمال میږي و دې مزکه معمولی قدره معمولی بنوسه صدر تو وایا نو خیال سي نور تسکار کیږي د الله رسول فرمای دا اوم ځکه و اسمانونه د الله او عرش ته دا رقم ښکار کیږي لکه د اوم ځکه و اسمانو ته دا یو چلی څونه ښکار کیږي صحیح سلو بیا عرش بیا و الله رب العزت ته د کرسی را واخله او بیا کرسی چې د هغه بیا و الله ته دغه سکس نه معلومیږي د الله ذات خو انتها نه لري پای نه لري او بیا خبره دا د عزیزانو چې ما ته د الله رب العزت ذات په خپل عقل باندې تلو پیمانه کوو نو زما او عقل خو ډیر محدود دی ما او تا تر نن ورځې د خپل سر بیرتان شمارلې دي نه مې دي شمارلې چې ما او تا د خپل ځان سر 24 غنټه دا خپل د سر بیشتان ګرځو ما او تا در اوسه شمارل نه دي بلکې شمارل څه کوي ما او تا ممکن نه د ګړلې چې موږ شمار کو تر عقل وتل خبره ده نو چې زما او ستا پر سر الله رب العزت څو بیشتان را کړی دی هغه شمارل نه سو تر عقل د باندې دا او تر تر تر تر تر قدرت بهار د چې ما او تا شمارونه دا دونه الله رب العزت ما او تا د خپل عقل څنګه یشتو صحیح سلو یا ټیک دی یو سړی ډیر وشار دی ډیر پوه دی ډیر تعلیم یافته دی هغه د سر بیرتن شمارلی سي دا څوک شمارلی سي چې و دې مځکې ته کښین د مځکې هر هر ذره جلا جلا شماري نه سي شمارلی یو مشرق مغرب شمال جنوب داغه سي چې دغه مځکه دا د الله مخلوق دی الله خالق دی چې ما او تا د الله مخلوق تر اوسه معلوم کړی نه دی چې څو دی مخلوق هم یو درخت جلا پانی جلا نباتات جلا حیوانان جلا جنات جلا پرشته جلا ستور جلا سیسو دمځکه هر هر ذره جلا د ریګ هر هر ذره جلا د غرو هر هر ذره جلا په دې ټول کې ما ته یو شی شمارلې نه مې دي شمارلې چې ما او تا په مخلوق پسې نو سره رسیدلې نو په خالق پسې به څنګه رسیږي یو سړی دا کولی شي چې ولاړ شي د سمندر پر کناره کښېني بیا د سمندر دا ټولې اوبه چې دي هغه څاڅکي شمار کړي چې دا دونه څاڅکي دي نسی کولای او چې ما او تا د الله مخلوق نسو معلومولی نو الله چې خالق دی ما او تا به څنګه معلومو الله چې خالق دی ما او تا به څنګه معلومو نو بیا به ما او تاره ولاړیږو دا خپل الله چې دی دا به د خپل عقل مطابق نه دا به د الله د وحی د رونا په په رونا کې به ما او تا ورته ګوره چې الله څومره عظیم دی الله څومره بلند دی الله څومره اکبر دی د محمد رسول الله په خلو ما او تا ته ویل سوي دی ما او تا پر هغه یقین کو پر هغه به ایمان کو د الله رب العزت ذات چې دی دا د عقل سره تعلق نه لري ولې عقل چې دی هغه محدود دی د الله ذات چې دی هغه حد نه لري او د دې ستاسو مثال درکو یو کوزه ده کوزه محدود ده حد معلوم دی چې په دې کې یو لیټر نیم لیټر اوبه راځي په دې کې ته اوس دا ګرد سمندر ځای ولای سي نه سي ځای ولای او د ازما او ستا عقل چې دی دا کوزه ده او د الله ذات ته پرس کا مثال در کوم دا د سمندر اوبه دي د سمندر اوبه په کوزه کې راتللی سي دا سي د الله ذات زما او ستا په داکښنی معمولی دماغ او عقل کې ناراضي نو چې ناراضي نو بیا نو به ما او تاسو صرف دا وایي چې آمنا وسلمنا قل آمنت بالله زما پر الله ایمان دی څومره الله دی چې څومره الله دی زما غمرو باندې ایمان دی صحیح سلو دا ګوره چې کله الله رب العزت څوک ذلیل کوي الله د چا سره دین او اسلام او ایمان اخلي هغه ته دا سوچونه ورواچي چې شدا نو څنګه الله دی شت ګوره اسمان چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی مزکه چا پیدا کړی دا الله پیدا کړی دا عرش چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی کرسی چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی چې دا ټول شان الله پیدا کړی دی نو الله چا پیدا کړی العیاذ بالله نو اسان خبره دا ده دا ټول شان چې ما تاوی نو دا مخلوق دی الله خالق دی سیسو مخلوق به ما تا وای چې دا چا پیدا کړی دی پر خالق دا نسی ویلی چې دا چا پیدا کړی دی کته دا وای چې دا چا پیدا کړی نو بیا خالق نسلو کتره ولاړیږي او الله ته بیا څوک ږدي چې الله چا پیدا کړی دی نو خو ګویا نعوذ بالله الله دې مخلوق دی هغه دې خالق دی اشا هغه بیا چا پیدا کړی دی کته وای هغه بیا بل چا پیدا کړی دی هغه بل څوک بیا چا پیدا کړی دی صحیح سو دا سلسله غیر متناهی بلل کیږي نو لہذا د الله پر ذات باندې خبره ودرېږي الله خالق دی واحد دی قهار دی صحیح سو احد دی صمد دی لم یلد دی ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی دا زموږ ایمان دی صحیح سلو ما او تا ته الله دا نه دی ویلی چې ته به زما ذات معلومه یې چې زما ذات څنګه دی الله فرمایي زما د ذات خبره به ته منې چې ما وتا ما وتا ته څه ویلي دي پنځه وخت لمونځ به کوي روزه ده زکات دی حج دی صحیح سلو کلمه شریفه ده زما سره به شریک څوک نه نشي دا ټول خبرې بس ما وتا یو سړی چې د چا سره منشي مزدوري هغه ودا خپل مالک ته وایي چې ته څور پی لري دا مالک ته وایي چې ته څو جایداد لري مالک ته وایي چې تا دا روپۍ څنګه پی نور ته وایي هغه خالی ورته ته خالی لیکل کوه چې شرالو چې شبلاړو چې قرضو چې شرانه ولسو دا غره کوم ما او تا ته الله وایي چې زت صدر ته وایم تا هغه کوه نور دا مه وایه چې یا الله رب العزت د دې اسمان دونه څه ضرورت چې دونه لوړ سلو د دې مځکې څه ضرورت چې دونه غټه تا پیدا کړې ولا الله چې هر څه پیدا کړی دی د خپل مزاج مطابق پیدا کړی دی الله عظیم دی به مخلوقم د غمر لوی چې دی هغه پیدا کړی دی نو خبره دا د عزیزانو چې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي وي قالوا وڅنګه فرمای ما قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء د الله سره مخکې عید شي نو د الله عرش چې دی هغه پر وبو باندې وو یعنی معنا دا سو چې د مځکې او د اسمانو مخکې الله وبو پیدا کړی و صحیح سلو نو بیا د عرشم الله رب العزت وخت پیدا کړی دی عرش چې دی هغه مخلوق دی صحیح سو اوس خبره دا ده لکه څنګه ما ته دوې خبرې کوو یو ازلی دی بل ابدی دی ابدی دا معنی چې پای نه لري ابد الاباد پښتانه وای ابد الاباد همیشه سه همیشه تو ازل بیا دا معنی لکه ابد چې پای نه لري ازل بیا هغه اول سر نه لري اوس دا موږ منو چې الله رب العزت ژوند څو دی پای نه لري او دا غره کوم غاول سره هم پاینه لري اوس دا اخر پای خزما اوس په فکر کې راځي هغه مخکې خواز ما اوس په فکر کې نه راځي په فکر کې به دا رقم راولو دا سی وخت هم ولو چې نمځکه و نه اسمان و نه لمر و نه سپوږمۍ و نه سمندر و نه اوبه وي نه عرش دا سی وخت هم اوس یو سړی وایي دا سی وخت نو څنګه کېدلی سي اسانه خبره ده د نن سل کاله مخکې موږ ته یو نم نشان فکر وو یا اگر څه هغه پرېږده زما او ستا په کور کې راواخله داسې وخت چې زما او ستا یو بچی نه اوس دا د ځوانان ګرځي ځوانان څنګه ګرځي نو خو زما او ستا هغه وخت په یاد چې دا یو شی نه نن دا د زما او ستا په کور کې بچی د الله رب العزت بیا دغه علم دی چې یو شی نه ولو یو زوم لکه څنګه عبد الاباد راځي صحیح سلو دا غره کوم ازل راځي ازل ازلی ازل الازال ات ابتدا نه ده معلومه والله اعلم پر الله به خبره چې دا ورس پاره نو دلته دغه عمران وای وای زه د پیغمبر علی صلوات و سلام سره مطلب ناس ولما وكتب في ذكر كل شيء ثم اتاني رجل فقال يا عمران او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی چې الله رب العزت مطلب لوح محفوظ پیدا کړی دی دا هر څه پاغه کې لیکل شوی دی وای په دغه حال کې یو سړی را لې ماته ویل چې ستا وشه خدای شي ولاړه یې لسوي وای مخ دورې کړی وای دورې روانه ول دا وې زه په منډه پسې روان سنم په خپل وشه پسې نو دا وې چې واپس را لمه خبرې ختم سوي وي صحیح سو مجلس نو ولو نو ما ډیر افسوس وکړ ډیر ارمان وکړ چې پیغمبر اسلام به نور څه خبرې کړي دا خدا خبره وسو چې الله رب العزت ځکه و اسمان لا نو پیدا کړی دا غسه مخکې مطلب الله وب پیدا کړی عرش دې پر وبو باندې ولو ډیر ارمان راته ودرې نو ما ته به خالص دا منو چې الله واحد لا شریک ذات دی او د الله ذات پای نه لري الله خالق دی خالق چې ما ته درو سمځکه او اسمان نه دی ناب کړی نو د الله ذات په ما ته په عقل کې ما ته کله ناب کړی ځکه اسمان ما ته په عقل کې ناب کړی او دا اول اسمان باندې ناب کړی هغه بل اسمان دې څه پکړي هغه اسمان ما ته درو خبره کړی نو چې ما ته درو سم مخلوق نه دی په خپل پیمانه کې راوستلای خالق به څنګه راولو نو بس خالی به ما ته دا وای الله اکبر الله اکبر پیغمبر علی صلوات و سلام پر الله فرمایي وې زه دومره عظیم یم زه دومره لوی یم چې د څه وخت سما دنیا پیدا کړې د الله فرمایي دنیا خو نو دی په کروڑو کلونه به کیږي صحیح سو په ربو کلونه به کیږي هر څو چې کیږي نو د هغه وخت څخه چې دا څه لرګي دي څه درختې دي دا څه بوټي دي څه واښه دي هغه ټول راواخه کړک کلمان جنې جوړ کړ دغه سمندر دی صحیح سولو دغه سمندر سیایک دا انسانان دا پرشتي دا جنات دا تمام ورته ناست دي دا قلمان راخلي په اوبو کې وایي دا سمندر دا سیایي ده د الله صفتونه لیکي د الله الله فرمایي وای دغه قلمان به وسولېږي ختم سي دا سمندر سیاهی نه دا به ختم سي الله فرمایي او سمندر به نور د لره راوړم لا هم زما صفاتونه نه ختمېږي دې دا معنا نه ده چې اوس و سمندرونه نور راوړي نو بس نه نه چې و عربه سمندرونه نه راوړي هغه پای نه لري د الله صفاتونه چې دي هغه پای نه لري دومره عظیم او پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د الله علم نه دی د الله علم دا د بنده علم راواخله بنده نو جبرئیل امین علی السلام راواخله صحیح شو دا د الله و علم ته دی لکه سید سمندر پر کناره کښې نه سیدا ګوت داسې په دا وبو کې ولا بیا راپورته یا دا ستن یا داسې په اوبو کې وله بیا راپورته کړه پر دې ستن څو اوبه پاتې شوې او پاتې څو اوبه شولې د انسان علم دا دی هغه سمندر دا د الله علم دی صحیح سلو موږ الله څه پیژنو بس موږ خالد ځان پیژنو د ماښام ګوله پیژنو خپل عزت پیژنو او د خپل ځان لپاره یو خوشاله ورځ پیژنو څومره عظیم رب دی څومره عظیم څومره لوی او څومره انتها ای ازلی دی ازلی هغه ځای نه دی معلوم هغه ځای نه لري چې د دې ځای د الله خدای شروع شوی لکه دا ځای چې نه لري الله رب العزت در دې ځای د الله خدای دا و دا نه لري الله دام الله نه لري د دې ځای اسما خدای شروع سوی ده صحیح سلو اون عظیم رب هغه مرتزاری کوي راسي مسجد لره راسي مکوي بدکاری مکوي مکوي غلاوي مکوي مکوي جنگونه مکوي مکوي بهتان مواس مکوي شراب مکوي مکوي قتلونه مکوي دا ټول الله راته وي مکوي ګورې زمری دي دا زه د غي ادنا سي ادنا د خپل عقل د مثال درکوم دا میږی یو میږی دا د دې زمری تاب لري د پیل تاب لري نو چې دوه مخلوق دي تاب یې نه لري نو چې الله خالق دی موږ مخلوق دی موږ به څنګه تاب موږ خو د میږی هیڅ نه لرو صحیح سلو خیر دا خبره ختمه شوه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق الله رب العزت د ځان سره یو کتاب لیکل دي یعنی مطلب الله رب العزت د ځان سره لیکل کړی دي لیکل څه کړی دي هغه دا دی چې د دې ټول د مځکې او د اسمان د پیدایش سره یو حدیث کې راځي دوه زره کاله مخکې د مځکې او د اسمان د پیدایش مځکه او اسمان لا کله پیدا کړي په کروڑو په کربو څو څو کلونه کیږي یو الله په خبر دا هغه څه 2000 کال مخکې دا 2000 نو بیا دا معنا نه چې خامخا نو نسنیم سو سو بیا نو نسو نه نیوي نه نه دا نه 2000 یعنی به خډیر مخکې صحیح سو یو سې چاته وای ما تا ته 2000 واره ویل دا کار مکوه د دا معنی چې 2000 پراولو د دې دا معنی د چې به خدیر مې درته ویل دي نو الله رب العزت د ځان سر لیک لیکل کړی دي لیکل دي پر کاغذ باندې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت دا زما پر غضب باندې مخ کې دی زما رحمت دا غالب دی زما پر غضب باندې زما رحمت دا ډیر دی زما پر غضب باندې زما رحمت د دې مطلب اکثر دی کثیر دی ډیر دی زما تر غضب دا پر خپل عرش باندې رقم را زړولې دي سيسلو ان رحمتي سبقت غضبي فهو مکتوبا عنده فوق العرش دا د الله رب العزت سره ور سره د مسلم شریف د بخاری او د مسلم حدیث دی پر عرش باندې الله سره ور سره د کاغذ الله لیکل د ځان سره یعنی معنا دا سول عزیزانو چې الله رب العزت ډیر عظیم مهربان ذات دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله سل رحمت پیدا کړی سل رحمت یو رحمت چې دی ګوره مور د زوی سره زوی د مور سره بابا وادي د اولاد سره اولاد د بابا وادي سره ورور د ورور سره خور د خور سره ورور د خور سره خور د ورور سره کوروالا د خاوند د سخاوند د کوروالا سره څومره مینه د پر دې دنیا باندې خو زه چې د خپل بابا وادي او د بچان سره څو لرم د غمره ته د غمره بل بل حتی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای چې کله نیمه شپه یو اسب د هغه کښنی بچي یا بچي پروت دی دا اسب ولاړیږي د خپل پښه د قرار راپورته کې دی خواته کښیږي چې دی نه د ازما بچی کم چې دی هغه رسه خوږ نسی دا هغه یو حصہ د رحمت ته چې الله دنیا لره راستولې ده دا ټول مینه نه د زموږتای د ګرد دنیا مینه دا د الله د رحمت هغه یو حصہ ده نه نیوي سي الله د خپل ځان سره یې چې د قیامت پر ورځ الله غش کار کوي یو حصہ به داسې نن وی باغ سل حصہ به الله رب عزت د قیامت پر ورځ دغه مطابق د مخلوق سره فیصله چې داغه کوي صحیح سلو اوس الله رب العزت څومره رحمان څومره رحیم ذات دی خو ما او تا الله پیژندلی نه دی علما فرمایي تر ټولو لوی ګناه دا ده چې یو سړی څه غلطي وشي ګناه جنې وسوله بیا د توبه وایستله بیا دی وایي چې یاره څه معلومه ده الله به بخښلم که به نه یم بخښل تر دې لویه ګناه بیا نشته الله وعده کړې ده چې زه دې بخشم شرط دا دی معافي به غواړې عفه به غواړې توبه به باسې کلمه به وایې صحیح سلو بیا زه تا ته معافي کوم اوس الله رب العزت دا خبره که د ځان سره نه وی لیکلې نو ما به تا چی کولی شو اوس د ځان سره لیکلې ده پر عرش ور سره ده چې زما رحمت زما پر غضب باندې غالب دی زما رحمت زما پر غضب ډیر دی یعنی معنا دا سو که یو سړی را ولاړ سلو 50 کال خالص ګناوي کولې خالص ګناوي قتلون مړلی شراب بدکاری پلانې پلانې صرف یو وردا وویل د کافرو دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله د پنځو سکالو ګناوي هغه شراب هغه بدکاری هغه قتلونه هغه هغه هغه پلانې پلانې پلانې نو ډیر ګناوي دی او دا ټول الله په دایوت پورې باندې ورمیټاو کې ختم کړل نو څنګه رحمت ډیر دی کنه دی باید سړی کلمه یې واره ویل نو الله ورته ځدې وی ورځ ګناوي درمعاف تا 50 کاله ګناوي کړې دی وی ورځ در معاف شي لیکن دلته الله رب العزت په درې سکند کې لا اله الا الله محمد رسول الله په درې سکند کې د 500 کالو ګناه زما او ستاره میټاو کړل صحیح سو داسې مثال لري لکه ما تا چې ټال دی د بوم د ګرګو دا غره کم پټرول پمپ را واخله یو ذخیره را واخله ډیپو را واخله دونه معمولی قدر ور واچو څنګه په یو ور ګرد وسوځل سي صحیح سلو دا رقم دا کلمه شریف چې ما تا وای د 500 نه د سلو نه د زرو نه د 15000 کال کې یو سړی ژوند ولري هغه ژوند الله چاته نه دی ورکړي هغه ژوند د الله نافرمانی کول کول کول د الله دشمنی کول الله ته بد ویل ویل ویل صرف دا ویل په اخلاص سره په حق په سچ سره اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسوله ټول ګناوي الله رب العزت پر ختم کړي صحیح سن لکه ډیر تیز توپان هوا چې راسي او دا کښنی پنبه پرته د کښنی هر پنبه جلا جلا ده سره یو ځای سوی نه ده باید څنګه وړي او داسې د ازما اوستا کلمه شریفه د ازما اوستا ګناوي داسې وړي رضایي ورکیه ختمه یغه خزان موسم نه یغه د منې دا دی و شروع دی دغه پانی وچ چې دا ټو ټیټ باد پر راشي پانی څنګه لاندې لکیږي دا چې د ازما او ستا ګناوي په کلمه شریفه باندې لاندې چې دی غي لکیږي ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت دا مخ کې دی نعوذ بالله کې سړی را ولاړ سو الله ته سل زر واره بد وویل د الله سره شریک نیوي د الله خبره نه منله پلانې پلانې یو وری الله ته ویلې ولې الله زما په غواړه ما مارک صرف دا خبره وکړه یا الله زما په غواړه ما معاف کړه لا اله الا الله محمد رسول الله زر کاله و الله ته بد ویلی و نعوذ بالله اوس الله ته سړی بد وای نو غیب ما پي اوس پیغمبر علی السلام مبارک حضرت حمزه چا شهید کړی وو بس بیا هغه خو مسلمان سو بیا نبی سم ته په ما ځان موینه ما تا خپل اکاو بچانو څوک را پیدا دي په ما ځان موینه نو بنده دی او موږ چې د چا سره جنگ او جګړه راشي بس بیا موږ ته ټیک دی په ما ځان مو وینه ټیک دی ما پیه لیکن الله رب العزت نور ته وایي په ما ځان مو وینه ځم ما پیه سیس زر کاله و الله ته بد ویل ویل ویل بلور چې قرار الله ته دی الله ما ته ما پیه وک زما پیه غواړم زما پیه غواړم بس خبر اخلاص کلمه شریفه وای یو سړی کافر دی یو سړی ګناګار سل سل کاله بدکاری او شراب کړی په حق په سچ رالی کښېنستی ولی الله زه په رښتیا ستاسو معافي غواړم ما معاف کړه په خدای دې مې قسم د الله رسول فرمایي دا تا چې پر کومه کومه مځکه دا ګناه کړې وه د هغې سې الله یېره کړي دا ستا پر وژه چې کومې ملایکې دي هغو په کتاب کې لیکلي دي الله رب العزت د کتابه سې مټاو کړي چې د کومو ملایکو پر مخ تا دا ګناه کړې او ملایکې خو در خبرې او د هغو سې الله یېره کړي د قیامت ورځ ته راشي نه مځکه ګواهي در باندې کوي نه په کتاب کې لیکلي دي نه د ملایکې په یاد دي دا صرف یو ورسره وي الله ما ته معافي وکړي نو معلومه دا سو چې د الله رحمت چې دی هغه ډیر دی او کنه په کار خدا وچ ولینو ټیک دی سید ما په بل راځم یې څو جټکې په جهنم کې درکوم پلانې نه نه داسي د الله رسول فرمایي وي التائب من الذنب کمن لا ذنب له دا سې چې توبه وباسي دا ګناه دا رقم سي لکه د چې په خوا ګناه نه وکړي دا یو شی وو یو شی نه وو چې دا توبه یې وستم دا رقم ټاس دا خو انسانان دي پیغور کوي ما تاسو سره شکړې دي ما تاسو سره پلانې شو کو ما تاسو سره دونه منډه وک ما تاسو سره دونه ترنده د الله په دربار کې دا نشته الله په ټول ژوند پر موږ احسان دی چولی زما احسان به منې ما پر تاسو پر راوستل وای ټیک دې زما لو یو منه زما خدای یو منه چې شپه مې راوسته ورځ مې لیرې کړل دا و منه دا نه دی ویل چې زما پر تا احسان دی دا الله رب العزت څومره عظمت دی او څومره لوی دی ان رحمتي سبقت غضب دادم ذکر د اسمان د پیدایش سره د مخلوق د پیدایش سره الله ان د قبل ان يخلق الخلق اي د مخلوق د پیدایش سره اغبل حدیث کې راځي 2000 کال مخکې په دې حدیث کې دا چې الله رب العزت مخلوق سمخ کې څو مخ کې هغه یو الله په خبر صحیح سلو څو نقط داستان دی دا الله څومره عظیم چې ګوره سمندر سیایي سي د الله په چپتوب سي نه سره زیاتلې و سمندر نور راوړ نه څه رسیدلې نو څنګه ما ته په دکې نه خپل څنګه بیانو زبد سه مو تبد سه دمر عز ګره تنوي صاحب فرمای الله څومره عظیم ذات دی کله رب العزت دا ویلی وای چې ګوره تزمانم اخلی ته بدای کې په مشکو په عنبرو خله پرنجه ته به ټوټپیس وې ته به مسواک وې ته پلانې خله بدې صفا کې لکه لکه لکه لکه لکه ورسم راوخ بیا بزمان نه مخه بیا په ټول یا ګر سره مرتي ګور په دا پوسټرانه کې ویني یو ملا او یو ډاکټر او یو پروفیسور او پرنسپل د پلانې څون القاب ور کړی دي شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مولانا دی فصیح اللسان دی او دا مجاهد دی څون خبرې سره کړي الته کې نه د نمر سره لیکلې کدا غره کم د الله سره القاب راتللې په ټول ژوند به ما او تعالی را د لفظ الله ځای نه ورغلی ما او تا به نه ویلې د هغه څه مخکې ما القاب ویلې ښایسته دی وفادار دی او مطلب الله رب خالق دی پلانې پلانې نس پورې زه وایم بیا ورسته به تا الله نه ماخستلې لکه اوس موږ خپل بابا ته موږ ډایرکټ نه بولو چې ته پلانې یو مولوی صاحب مو ډایرکټ نور ته وایي اج مولوی صاحب ور سره وایي اج هغه صاحب ور سره وایي ډاکټر صاحب ور سره وایي نه مې اگر سنا نو کدا الله نمم د غش وای چې مطلب القاب درلود نو ما تعالی په د اویا کال کې القاب القاب نه وي ختم سی وي دا لفظ الله به ما تعالی نه ویل ما تعالی په ټول ژوند یې وارم نه ویل یا دا رقم د محمد رسول الله د نام سره الله دا زور کړی چې خامخا به غسل لري او داس ولې خله به پرنځلې القاب وای لکه د خلکو سره چې ویل کیږي نو ما تعالی په ژوند کې یوارم د محمد نم نه نصیب کړي ولې د محمد څخه مخکې چې کوم القاب دی هغه ما ته نه وي ختم کړي په بیا کله خو نه غن پیغمبر څنګه ډیر عظیم ذات دی لیکن الله زما استاد سره احسان وکي کښنی لوی او دس لري نه لري غسل لري نه لري الله بس الله محمد رسول الله محمد نو ما څومره الله احسان کړی دی ډیر احسان یې کړی او احسان به منو بس دا به وای لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان رحمتي سبقت غضبي غدا معنا یو زمرتي سر خلاص شو نا امید کیږو بنه چې یار زما سره پلانې ګناه ها موږ د چا حق وړلې دي هغه بیا د دې سره تعلق نه لري ورسه هغه خپل حق ور ورسوه بیا ګر د الله رب العزت سم معافي ضرورت نشته یاره تا ما تاوان ورسې ما تا ته زتا ما کوم الله رب العزت درس ټیک د سید است خپل معاملات صحیح سلو شنه د بل حدیث بیا سبا درته وایم سید بس نو بس الله رب العزت مرتخبل هغه دعوت والا دعوت تبلیغ والا وایي موږ د انسانانو د زړو سه د مخلوق لوی باسو د الله د خالق لوی ورچو د دعوت مقصد دا دی مر د انسانانو مخ د مخلوق سو خالق ترا ګرځو بس اصل مقصد دعوت دا دی الله دې زموږ لو تخپل لوی راواچي الله رب العزت زموږ زړونه د مخلوق د لوی سره لري کې وخپل لوی ته دی الله ودرې بس دغه مقصد دی او چې دې مقصد ته څوک ورسېدي دا ولی لا بلل کیږي دا الله والا بلل کیږي دا مؤمن بلل کیږي دا مسلمان بلل کیږي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې مشت پر دې تور ژوند را نصیب کړي الله دې د الله پر خپل لوی مشت ژوند را نصیب کړي د الله چې کوم وحدانیت دی پر هغه دی الله موږ ته ژوند را نصیب کړي الله دې موږ توفیق نه راکړي چې د الله رب العزت د ذات موږ مطلب نعوذ بالله استغفر الله توهین وکړو حقارت وکړو په کم نظر ورته وګورو الله رب العزت زموږ په زړه کې د خپل پرلوی راواچي بس چې موږ په زړه کې داغه سمسیا وا بل یو شنی الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد